له هغو خلکو سره وجنګیږئ، الله به ستاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي، رسوا به یې کړي، د هغوی پر خلاف به ستاسو مرسته وکړي او د مؤمنانو خلکو زړونه به یخ کړي او د زړونو تاو به یې ایسته کړي او د الله چې چاته خوښه شي توبه یې قبلوي. له شریعت دغ راډیو یې اورئ ټولې مدینه کې تېرېدلی له عمر ابن خطاب رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د عمرې لپاره اجازه وغوښته هغه اجازه راکړه او راته یې وویل وروره موږ له دعا څخه مه هېروه دی وایي دا یې داسې خبره راته وکړه چې نن د چهارشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې شلمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د فاریاب ولایت په شیرین تګاب کې مهمه پوسته فتحه اته کمانډویان قتل اووه ژوبل دوه بندیان درې ټنګونه او ګڼ مهمات ولجه شول د جوزجان ولایت په فیض آباد کې مهم مرکز فتحه دوه کلي تصفیه د قومندان په ګډون یو شمېر اربکیان قتل پنځه تنه نور تسلیم شول په لوګر کې دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو ولسي کورونه او مسجد بمبار کړ ګڼ ولسي خلک یې شهیدان او ټپیان کړي د تخار ولایت په بهارک کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول یو موټر یې ویجاړ اته تنه عسکر له منځه لاړل د خبرونو تفصيل د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه لس بجې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د ګورزات په سیمه کې په څلورم نمبر پوسته چپه ووهله د چاپې په مهال له دښمن سره جګړه ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر یوې بجې پورې دوام وکړ د جګړې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت اته تنه مزدور کمانډوي عسکر ځای پر ځای قتل اووه تنه ژوبل دوه یې ژوندي ونیول شول همداراز د دښمن درې ټانګونه دوه میله دهشکې څلور پیکا ماشیندارونه لس میله ام څلور ټوپکونه له مجهزو او پرمختللیو دوربینونو سره څلور د شپې دوربینونه او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز له یاد ولایت نه په یو بل رارسېدلي خبر کې ویل شوي، وروسته تر هغه چې د ګوډاګۍ ادارې چارواکو له لوري د جنبش ګوند مهم غړی او د جنرال دوستم نږدې ملګری قومندان نظام الدین قیصاري د فاریاب ولایت په مرکز کې ونیول شو او بیا کابل ته ولېږدول شو، د قومندان قیصاري د ملګرو او ګوډاګي ادارې د عسکرو ترمنځ نښتې رامنځته شوې خبر زیاتوي په دې نښتو کې د قومندان قیصاري څلور تنه قتل پنځه تنه ژوبل او تر شلو پورې ژوندي نیول شوي دي همداراز د ګوډاګي ادارې دوه کمانډو عسکر قتل پنځه تنه ژوبل شول پرون ورځ د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د جنبش ګوند له لوري د قومندان نظام الدین د خوشي کېدو لپاره پراخې مظاهرې پیل او لا هم دوام لري. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه پیل کړل. د معلومات له مخې د عملیاتو په جریان کې د بالاحصار په نوم مرکز فتحه د ششخانه ازبکي او ششخانه عربي په نوم مهم او غټ کلي په بشپړه توګه د دښمن له شتون څخه پاک او د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې شول. دغه راز د مهم قومندان خدایداد په ګډون یو شمېر اربکیان ووژل شول پنځه تنه نور له جنګه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول تسلیم شوي کسانو درې میله کلاشینکوپونه یوه قبضه راکټ او یوه اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند نالیزو سیمه کې امریکایي اشغالګرو عسکرو او د هغوی کورنۍ ګوډاګیانو چاپه ووهله او هم دومره ټپیان شول چې اکثره لا هم په خپلو کورونو کې تر خاورو لاندې دي همدا ډول یې ګڼ کورونه او یو د کلي مسجد هم مکمل تخریب کړی دی د دښمن هغه ادعا چې وایي په سیمه کې تر څلور شي پورې مجاهدین شهیدان کړي هیڅ حقیقت نه لري له بلې خوا دښمن د محمد اغې ولسوالۍ مربوطاتو ته هم د عملیاتو په نوم راغلی و چې د مجاهدینو له درنو چاودنو او کمین بریدونو سره مخ شوی ګڼ عسکر یې وژل شوي او ټپیان دي او هیڅ ډول پرمختګ نه لري. په هغو عملیاتو کې یو مجاهد شهید او څلور تنه ټپیان شوي. نور د تلفاتو ادعاوې حقیقت نه لري. له اطلاعاتو سره سم پرون ورځ د تخار ولایت بارک ولسوالۍ اړوند دراهي او چوپان شهید سیمو کې ګوډاګي دښمن د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي بریدونه پیل کړل چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شول او درانه تلفات ور واوښتل. معلومات ښیي د نښتو په لړ کې اته تن عسکر ووژل شول یوه رده کرولا موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ او د اور خوراک شو په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوه زیان نه دی رسېدلی جګړه د دښمن په شاتګ سره پای ته ورسېده همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند بېلابېلو سیمو کې د دښمن په خلاف د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات پیل کړل خبروي عملیات لا هم دوام لري او په لړ کې تر دې دمه د مولانا شاه رسول، دوراهي یک تپه او سپین مسجد په نوم پراخې سیمې چې خورا ستراتیژیک موقعیت لري، په بشپړه د دښمن نه پاکې او مجاهدینو په کنټرول کې شوې. دغه راز شپږ تنه اربکیان ووژل شول، یو شمېر نور ټپیان شول او پاتې نور یې د قومندان بشیر په ګډون د سپین مسجد سیمې په څنډو کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې دي. په عملیاتو کې یوه قبضه راکټ، یو میل پیکا ماشیندار، څلور میله کلاشینکوپونه او په زیات اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. جګړه دوام لري او دښمن له سختې وارخطایۍ سره مخ دی. د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند انچګل سیمه کې په هغو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه چې هڅه یې کوله په نوموړې سیمه کې د دښمن یوې مهمې قرارګاه ته اکمالات ورسوي. دغه راز له چاودنې وروسته مجاهدینو په یاده قرارګاه هم بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس په بریدونو کې اووه تن عسکر ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول د را رسیدونو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ اړوند سوچ سیمه کې د شریر اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې د اربکي قومندان اصیب په ګډون پنځه تن عسکر ټپیان شول او دوه تن عسکر ووژل شول په نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شوی د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي او ګوګرک سیمو پر برابر له مزدور دښمن سره سخته جګړه روانه ده او وژل شوي دي د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند میانور کلا سیمه کې په پلیو پولیسو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین چاودنه وشوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ټپیان شول همدارنګه پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د یاد ولایت مرکز اړوند ملن سیمه کې د بچه خان په وحشي اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلوماتو له مخې د برید په پایله کې څلور تنه اربکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دغه راز یوه عراده سراچه موټر، یو میل پیکا ماشیندار، درې میله کلاشینکوپونه او یو شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. په نښتو کې یو تن مجاهد شهید او دوه تنه نور ټپیان شول. او یاده سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو لاس ته ورغله. د دوه تنه مزدورو پولیسو، د جاسوسي شبکې د یوه کارمند او یوه عسکر جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي او پاتې یې په تېښته تللي. له دښمن څخه یو ثقیل، دوه کلاشینکوپونه، یوه توپنچه، یو د شپې دوربین د مجاهدینو لاس ته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د راپورونو له مخې پرون ماسپرین شاوخوا دوې بجې د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند مچي سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په چاودنه کې رینجر ویجاړ پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان شول په خبر کې ویل شوي چې تېره شپه هم د یادې ولسوالۍ په وچه کلا سیمه کې د مجاهدینو د بریدونو له ویرې پولیس له دوو پوستو څخه وتښتېدل یادې پوستې د مجاهدینو په کنټرول کې شوې او په نیولو سره یې د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډیره پراخه شوه همداراز په یاد سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ دغه راز د یادې ولسوالۍ اړوند ولیداد کلا سیمه کې د دښمن په هغه قوا هم مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ چې یادې پوستې ته د کومک په موخه راغله. خبر وايي د نښتو په لړ کې امنیه قومندان رؤف له دوو ساتونکو سره ژوبل شو. همدارنګه په پوسته کې هم دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند کابل جلال آباد په لویه لاره د ورېښمین تنګي په سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې څلور تن عسکر مړه او ټپیان شوي. د بادغیس ولایت له مرغاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګم اخستن لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د جویګنج په سیمه کې یو تن مزدور اسکر د ماین په چاودنه کې ځای پر ځای ووژل شو همداراز پرون سهار وختي شپږ بجې په یاده سیمه کې د مجاهدینو له لوري د بمبګن په مټ یو تن مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه پاو کم دولس بجې په کندهار ولایت کې د یرغلګرو په مهمه ځاله د کندهار په هوایي اډه د اسلامي امارت مجاهدینو څلور توغندي وتوغول خبر زیاتوي توغندي ټول په هوایي اډه کې دننه په نښه شویو هدفونو ولګېدل چې له امله یې دښمن ته درانه تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی عیني شهیدان وایي له توغندیو لګېدلو سره سم په هوایي اډه شاوخوا د دښمن الوتکو ګزمې پیل کړې د بلخ ولایت چربولک ولسوالۍ اړوند سالارتپه سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې دوې مهمې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز اربکی قومندان خدایداد ووژل شو درې تنه اربکیان مرګوني ټپیان شول په پوسته کې له دښمن څخه یوه رده رینجر، څلور کلاشینکوپونه، یوه قبضه راکټ او په زیاته اندازه مهمات او وسایل د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د یادو پوستو په فتح کېدلو سره پراخې سیمې د مجاهدینو په کنټرول کې شوې او د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډېره پراخه شوه. د خوست ولایت مرکز خوست ښار اړوند زرګرانو مارکېټ سیمه کې د کمپاین په نوم د وحشي عسکرو د مشر روزونکي او عمومي استاد قابل تڼي د سپرلۍ په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او کورولا موټر یې له منځه لاړ د معلومات له مخې نوموړی د امریکایي اشغالګرو خاص جاسوس او وفادار کس و او له تیرو څو کلونو راهیسې د کمپاین عسکرو د مربي په حیث دند ترسره کوله او ډیری وختونه به یې د امریکایي اشغالګرو او کورنۍ وحشي عسکرو په ګډو چاپو کې برخه اخیسته د نوموړي د وحشتونو یوه بیلګه د تیرې ورځې چاپه وه چې په صبروي ولسوالیو کې ترسره کړه او د ملا نور سید خان په نوم دیني عالم او د هغه زوی پکې شهیدان شول او وروستی خبر دا چې د زابل ولایت ښار صفا ولسوالۍ اړوند د هزارتک په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور دښمن په رینجر موټر د خرج کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکر دوه تنه ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د جان کیری په خاص لطف او فرمایش د جوړ شوي رژیم مشر اشرف غني چې امریکایي رسنۍ یې د نړۍ دوهم نمبر مفکر هم یادوي تیره ورځ یې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې نور د کابل رژیم او مجاهدینو ترمنځ د اوربند موده پای ته رسېدلې نو خپلو قواو ته امر کوي چې اوربند مات او خپل هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي نه پوهیږو چې مفکر د لوی افغان ولس په سترګو کې په کوم جرأت د خاورو شیندلو هڅې کوي آیا افغانان ورته الله مکړه له یوې مخې ړانده او دومره بې درکه ښکاري چې نه امریکایي چورلکې ویني نه یې ړندې بمبارۍ نه د اجیرې اردو او صفر یو قطو ناترسه چاپې او نه هم د استکبار د غلیمانو په لاس د عامو خلکو د جونګړو تباهي او د شتمنیو لوټ او تالان. له کومې ورځې چې مفکر د اوربند اعلان کړی و، تر پرون ورځې پورې د میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزني، هلمند، لغمان، بغلان او نورو ولایتونو کې د امریکایي وحشیانو په بمباریو او د صفر یو قطو په چاپو او عملیاتو کې د ولسي خلکو یو نیم سل کورونه په دې جرم چې وګړو یې له طالبانو سره اړیکې لرلې ډوډۍ او خوراک څښاک یې ورکړی وران ویجاړ کړي شتمنۍ یې چور کړې او په لسهاوو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده که چاته په دې اړه کوم شک او تردد ښکاري نو کولای شي په دغو ټولو یادو ولایتونو کې په ازادانه ډول پوښتنه وکړي چې د کمکي اختر له تیریدو وروسته د داخلي او خارجي یرغلګرو د وحشتونو په نتیجه کې عام او بې دفاع ولس ته څومره ځاني او مالي زیانونه او تلفات ور اوښتي دي دغه راز دې په نوموړو ولایتونو کې له مرکزي روغتونونو وپوښتي چې څومره ټپیان یې په دغو ورځو او شپو کې تداوي او معالجه کړي دي او د زخم او ټپي کېدو علتونه یې څه وو نو مفکر ته دې وویل شي چې افغانان په خپلو دغو نمایشي او ارایشي خبرو نشي تیریستلای د رژیم وحشي ملیشو او اربکیانو او همدې بادارانو یې یوه ورځ هم د افغان مجاهد ولس په خلاف له جنګ، یرغل، غارت او شقاوت څخه لاس نه دی اخیستی. نو ته اوس د کوم اوربند د ماتولو خبره کوې امریکایانو تا ته او ستا د رژیم ټول بانډ او دارودستې ته همدغه دنده او مکلفیت در سپارلی چې د جګړې میدان به تود وي د جنګ عوامل به ډیر وي د افغانانو ترمنځ به داسې ناورینونه منځته راولي چې په ترڅ کې یې قومي لساني مذهبي او سمتي تربګنیو او مخالفتونو ته لمن ووهل شي تر څو خلک مجبور شي چې د امریکایانو په اشغال او شتون سترګې پټې کړي او هر څوک د خپلو اړتیاوو او شخړو حل او برتري په دې کې ولټوي چې د امریکایانو غلامي ومني مفکره که تا رښتیا غوښتلای چې په افغانستان کې سوله او ارامي راغلې وای او افغانان له مصیبتونو او دردونو په آرام او نجات کې پاتې شوي وای نو د خپل راتګ په درېیمه ورځ به دې له امریکایانو سره د افغانستان د خرڅلاو معامله نه کوله او امنیتي تړون به دې نه ورسره لاسلیک کاوه دغه راز به دې د راتګ په لومبۍ اونۍ کې د څرخي پله د زرګونو مظلومو زندانیانو په زخمونو مالګې نه دوړولای چې هلته ورغلې او د دې په ځای چې له اسیرانو سره د ترحم او خواخوږۍ مظاهره وکړي په زیاته قبیحه او ناترسه لهجه او تورو دې زندانیانو ته وویل چې هغه د وسلوال پوځ د سراعلا قومندان په صفت مسؤلیت لري چې د ملي اردو او پولیسو په لور که چا یو پیر هم کړی وي کلکه سزا به ورکوي او ترې نه خلاصېدلای نه شي دا او دې ته ورته نور هغه تاریخي جنایتونه او ګامونه دي چې تا او د جان کیري رژیم سربراهانو په لوی لاس د افغانستان د تباهۍ او ویجاړۍ په حق کې واخیستل، د سولې، امن او استقرار ټولې لارې مو تالا ترغه او وتړلې، هر څه مو متنازع او د جګړې د تودولو کومې ته ور وغورځول، اوس چې د متعال رب جل جلاله په نصرت امریکایان په خپلو ټولو ستراتیژیو او فشارونو کې ناکام او خجل وختل نو مفکره تا ته یې دا دنده سپارلې چې جعلي فتواوې برابرې او استخباراتي پرلتیان ورته وروزې او هم د نمایشي اوربند غځولو او بیا ماتولو په دوکو خلک تیر باسي ټینګ باور ولره چې دغه یوه حربه او دسیسه دې هم په درد نه خوري هر څوک در باندې پوه دي چې لینګي دې ګړوب رژیم دې شړېدلی او امریکایان که نن وي یا سبا په خپلو غوږونو به ترېنه واوري چې نور درنه لاړو د افغانستان مهارېدل زموږ د وس او توان کار نه دی ان شاء الله تعالی